د انبی علی صلوات و سلام واقعیت بیانیدل په تور د دلیل عقلی باندې مخکې واقعیا ذکر شوه د نوح علیه صلوات و سلام د نوح علیه صلوات و سلام واقعیا په طور د دلیل نقلی د پاره د تشریع علی التبلیغ د قوم انکار او پاغي باندې عذاب راتلل بیا وروسته واقعه ذکر شوله بنا په قول اصح باندې ده صالح علیه الصلاۃ والسلام دعوت د صالح علیه الصلاۃ والسلام انکار د قوم او عذاب په هغوی باندې اوس ذکر کیږي دا بل نلی نقلی دی په مسله توحید باندې د موسی علیه صلوات والسلام او د هارون علیه صلوات والسلام نه په دې کې هم مقصد تشجیع علی التبلیغ ده د دې ټول واقعات تفصيلات مخکې بیان شوي دي ثم ارسلنا موسی واخاه بیا ولېږه موږ موسی علیه صلات وسلام او ورور د هارون علیه صلات وسلام بې آیاتنا په خپلو آیاتونو او معجزاتو سره او سلطان مبین او په دلیل ښکار سره د دې مخکې وضاحت ذکر شوی دی بې آیاتنا مراد درې نه نهه معجزات دي او سلطان مبین دې ته وایي تخصیص بعد تعمیم مراد ترې نه یا امسا ده یا لاس د موسی علیه السلام چې هغه سپینېده به معجزه یا مراد درې نه تورات دی مخکې وضاحت ذکر شوی الا فرعون فرعون ته ملئه او غټانو د قوم د هغې ته ملئه سرداران غټان سرکاري خلک آیا ایمان راوړو مونږه په دو کسانو باندې دو انسانانو باندې مستنا چې زمونږ په شان دي وقومهما لنا عابدون او قوم د دې دوانو لنا زمونږ عابدون عبادت کوونکي دي مونږ د هغه چا خبره ومنو چې هغه زمونږ شان ته انسانان دي او دویم دومره کمزوري چې د هغې قوم زمونږ عبادت کوونکي دي فکذبوهما دروغجن یې وګڼل هغه دواړو لره وکانو من المهلکین نو شول د هلاک کړلی شونه دې ځای کې فرعونیانو دا خبره وکړله وقومهما لنا عابدون بنی اسرائیلو د فرعون او دغسې د نورو فرعونیانو عبادت څنګه کړی مخکې هم د دې مسلې له وضاحت ذکر کړی دی العبادت هو الاتباع والانقیاد عبادت اصل کې د چا تابعداري ته وایي د چا حکم ته منقاد کیدل او غاړې خودلو ته ویل کی و انما يعبد المرء من ينقاد له ومن يتبع امره څوک چې چا د اوامرو او د چا د خونې مطابق زندگی تیری نو دته عبادت کوونکی د هغه وایي اما من یعصی و یخالف فلیس عابدا له څوک چې رچا تاویداری نه کوي بلکې د هغې خلاف کوي نو دغه انسان ته د هغې تاویدار نه ویلی کېږي عبادت کوونکی ورته نه ویلی کېږي الاحکام په اصول الاحکام دغه مسله لیکلې ده امام تبری رحمت الله علی تفسیر تبری کې وقومهما لنا عابدون د دې ډیره بهترینه معنا بیان کړې ده در دې لپاره وایو چې خپلې خبرې ته اوس راځو څوک چې رقا د چا قانون او نظام اومني دا دغه عبادت کوونکی دی اگر که دا په جبه باندې وای چې زه د هغه عبادت نه کوم خو لیکي نه دا په حقیقت کې د هغه عبادت کوي نو چا چې چا قانون او نظام منلی دی دا اصل کې د هغه لپاره عبادت کوونکی دی اگر که دا په جبه باندې دا وای چې زه د الله تعالی عبادت کوم خو لیکن دا دروغجن دی ابن جریر رحمت الله علیه تفسیر تباری کې وای یعنونه انهم لهم مطیعون متذللون یعتمرون لامرهم ویدینون لهم وقومهما لنا عابدون فرعونیانو چې دا خبره وکړله چې د موسی علیه صلات وسلام قوم زمونږ عبادت کوي نو د دې عبادت نه مراد وی یعنون انهم لهم مطیعون دوی د هغې تابعداري کوونکي دي کل من دان لملک څوک چې یو بادشاه د قانون تابعدار شي عابد له چې دا د عبادت کوون کړي نو دیو چې دا قوم همالنا عابدون ویلو نو ابن جریر رحمت الله علیه تفسیر تبری کوي د دې معنی دار چې دا غي د اوامر تابعو دا غي قانون منلو ځکه عرب چې څوک د کم بادشاه خبره مني او دا غي قانون مني نو غي ته دا غي اطاعت کوون کوي دا غي عبادت کوون کوي تفسیر تبری لیکلی معالم التنزیل لیکلی دغه سي تفسیر مظهری او زاد المسیر هم لیکلی دي د کم ملک آئین او کم نظام چې چاو منه نو د دغه پارلیمان والا دغه حکومتي خلکو د سرکاري خلکو او دغه اقتدار د خلکو د عبادت کوونکې شو هغه معبود شو وقومهما لنا عابدون تاسو ته ما په سورې توبه کې ویلیو چې دیو له مونږ نه وکړي د فرعون په نوم باندې چا مونږ نه کړه په بن اسرائیلو کې د هغې په نوم باندې نظر نیاز نه کړي د هغې په نوم باندې روژه نه دی نیولې بلکې د هغې قانون یې منلی او څوک چې رچا قانون ومني نو دا د هغه عبادت کوونکی شي دیو جن علماء کرام لیکلی دي من ترکا طاعت الله الى طاعت غیره واتبعه فی دینه فقد اشرک به تعالی چا چې الله تعالی تابعداري او قانون پرې خو ده الا طاعت غیره او د بل چا اطاعت وکړه واتبعه فی دینه او داغه د دین او داغه د قانون تابع شي نو فقد اشرک به تعالی هغه بل د الله تعالی سره شریک چا چې د چار قانون تابعداري وکړله نو د هغه قانون ساز د الله تعالی سره شریک دا لیکلی تفسیر مدارک لیکلی دي ازواء البیان کې علامه شنقیطی رحمت الله علیه لیکلی دي دغه سی صفات التفاسیر کې لیکلی دي چا چې د الله تابعداري د بل چا د قانون او د نظام د پاره پرې خودلو دا غي نظام او قانون اومنه نو دا سړی مشرک شو په دی باندې دا مشرک دی وقومهما لنا عابدون نن سبا مسلمانان شرک دی ته وایي چې څوک لاړ شي د چا قبر ته سجده وکړي یوازې دغه شرک نه دی بلکې د شرک په اقسامو کې یو قسم د شرک هغه شرک په حاکمیت دی شرک په تشریع او حکم دی نن سبا زیات خلک په دې شرک کې اخته دي مشرکان دي او منځونم کوي روجیم نسی حجر لهم دي خو لیکن د الله تعالی د قانون او د او د هغه ملک د آئین او د هغه ملک د نظام مقابله چې کله راشي نو د الله تعالی هغه قانون پرېږدي او وتباهو پی دینه او د هغه بادشاه او د هغه ملک چې کم قانون دی هغې تابعداري کوي نو فقد اشرک به تعالی تفسیر مدارک کوي د الله تعالی سره شرک وکړه یو حواله وبله وایو او بیا مخې ته ځو لا شک ان كل من اطاع غير الله في تشريع مخالف لما شرعه الله تعالى فقد اشرك به مع الله تعالى کچا د چا د قانون هغه قانون چې هغه د الله تعالی د قانون نه خلاف داغه قانون یې اومانه او د الله تعالی قانون یې پرېښود نو علما کرام لیکلي دي فقد اشرک به مع الله تعالی د الله تعالی قانون دی پرې خو دا غبل قانون دی ومنه نو لا شک ان کل من اطاع غیر الله چې د الله تعالی د علاوه د بل چا تابعداري وکړه اطاع غیر الله په تشریع مخالفین فاغه شریعت او په قانون کې چې هغه مخالف دی لما شرعه الله تعالی د الله تعالی د شریعت او د الله تعالی د نظام فقد اشرک به مع الله نو د الله تعالی سره شرک وکړه دغه سړی مشرک شو په دی باندې تفسیر المراغلی کلی دی او دغه سی لباب التاویل دغه لیکلی دی دا مثلا په دې خاطر باندې ویرله چې د پاکستان نظام جمهوری پارلمانی طاغوتی فرعونی وضعی د انسان د لاس جوړ کړی شوی قانون دی خلک د هغې تابعداري کوي او په هغې باندې فیصلې کوي په هغې باندې راضي دي د هغې په خلاف باندې نه راپاسي نو چې دا طوعا اختیارا بدون الاکراه ومنې او د الله تبارک تعالی قانون د پرې خودانو فقد اشرک به تعالی د الله تعالی سره د شرک وکړه مشرک شولې په دې باندې او بيدینه شولې په دې باندې ولی وقومهما لنا عابدون فرعونیانو چې دا ویلو چې دا زمونږ عبادت کوي د بنی اسرائیل نو تاسو ته ما ویلو چې هغه ته سجده نه وکړي فرعون ته شا سجده نه کولی دغه سی د فرعون په نوم باندې روجې نه وینولې صدقې او زکاتونه د هغې په نوم باندې نه ورکول خو صرف د هغې قانون او نظام یې منلی مخکې مونږ ویدینون لهم د هغه په قانون باندې روان د هغه په جوړ کړی شوي نظام باندې روان نو الله تبارک تعالی هو تصویر چې دا مشرکان دي او هغه په خپل دا خبر ورکړ چې دوی زمونږ عبادت کوي وقومهما لنا عابدون په دې باندې ما ډیر مواد جمع کړی دي ډیر زیات حوالې هم پیولې دي او پوره تفصيلات مې په لیکلې دي تقریبا شپاړس صفحې را په دې کې ما په دې باندې لیکلې دي چې څوک د چا قانون ومني د کم ملک نظام ومني او د هغې دستور ومني او د الله تبارک تعالی نظام پرېږدي دا سړی مشرک دی دا سړی مسلمان کېدلی نه شي د دې آیات لاندې او په هغې باندې ما ډېر زیاتې حوالې جمع کړې دي خو تاسو ته ما مش نمونه خروار ویرل ان شاء الله تاسو په دې باندې یقین ناشي بیا هم کړه چا شکی نو موږ ته دا حواله او دغه هر څور پیش کولې شو مسلمانان باید راویښ شي د د یو مؤمن مسلمان د عمل له قبلېدو لپاره شرایط دي هغه شرطونه چې پکې نه موجود الله تعالی مونږ روزه حج زکات نه قبلې یو پاغې کې دا دی چې د طاغوتی نظام نه و برائت او بایکاټ کې د طاغوتی نظام نه و نن سبا په ټوله دنیا کې په هر ملک کې چې څومره قوانین دي دا اساسی قوانین وضعی قوانین دا ټول کفری او دا د الله تعالی د قانون په خلاف باندې جوړ کړل شوی نو یو چې د د طاغوتی نظام نه لري براءت نه وکړي ستا یو عمل الله تعالی نه قبلای نن به روزه نیولی شپاړسمه ولسمه روزه به دی خو الله نه قبلای نه چې سو پورې د طاغوتی نظام نه لري براءت نه کړي الله دې نه قبلای اسې د خلمه تړه ختم بری کړی په تارور په تراو کې خو ته د چا د بل چا عبادت کې اسی په نوم باندې الله تعالی ته سجده کې خو ته قانون د بل چا منلې ته مشرک ته مسلمان نه دویمه خبره دا ده چې د دغه طاغوتی جمهوری او پارلمانی نظامونو په خلاف باندې د ټولو مؤمنانو مسلمانانو اتحاد دا شرط دی چې دا غیر پر اتفاق وکړي چې دا وننای او دا ختم کړي چې دا یې نه کړی د ده اعمال الله تعالی نه قبلی او درې مداره چې بیا جهاد باللسان جهاد بالمال جهاد بالبدن د دغه طاغوتی نظام په خلاف باندې به دا استعماله خپل مال خپل بدن او خپل جبه کله چې دا وکړل ته صحیح مؤمن مسلمانې الله تعالی به بیا اعمال قبلی دلته کې الله تعالی وایي دغه چې هغه فرعونیانو دا خبره وکړله چې دا بنی اسرائیل زمونږ عبادت کوي نو تاسو ته ما بار بار دا ویرله چې هغه په نوم باندې روجي نه وینولې زکات نه ورکړي حج نه وکړي دغه په نوم باندې هغه ته سجدي نه وکړي فرعون ته خو لیکن دغه قانون یې منل یدینون لهم دغه قانون یې منل نو هغه ته سوې عبادت یې وته وقالو نو ویل هغه انو منو لبشرین مثلنا آیا الی فرعون او ملئه او بیا وی فقالو نو دیواجه د فرعون عبادت نه بلکې تاسو ته مایل د دې مراد سرکاري او هغه د پارلمان خلک تی مراد دینو جمع ذکر کړل فقالو یو کس نه چې دا عبادت کړل وکذبوه ما دروغجن وګڼه هغوی هارون علیه السلام او موسی علیه السلام لره په کانو من المهلکین نو هغه هلاک کړلی شول غرق کړلی شول او د هغوی هلاکت او ورکېدل مخکې بار بار بیان شول ولقد اتینا موسی الكتاب یقینا ورکړی مو موسی علیه السلام ته کتاب لعلهم یهتدون دیر پاره چې د خلک هدایت واخلي تورات ورکول دا ورستو د هلاکت د فرعون نو کله چې فرعونیان الله تعالی هلاک کړل الله تعالی تبا کړل نو دا غینه بعد موسی علیه السلام او داغه قوم بنی اسرائیل دا یو غټ کتاب ته محتاج شول تاسو ته ما ویلي تورات راځي په معنا د شریعت سره تورات راځي په معنا د قانون سره نو دیو یو قانون او نظام ته محتاج شول الله تبارک تعالی ولا قانون او دغه ورک شریعت تورات لعلهم يهتدون دیر پاره چې دی هدایت عمومي دیر پاره چې دی هدایت واخلي وجعلنا ابن مریم و امه آیاتن آیاتن و آویناهما الی ربتن ذات قراری و معین دا دلیل نقلی دی د موسی علیه صلوات و سلام او د هغې د مور نه مریم علیه صلوات و سلام دا د الله تعالی نیکان بندګانو الله تعالی ته محتاج په برکاتو کې الله تعالی ته احتیاج لره او دا نخې وي د قدرت د الله تعالی نخې وي د توحید د الله تعالی نو دا د الله تعالی سره مشرک کوي وجعلنا ابن مریم و امه او ګرځولې مونږ هغه زوی د مریم لره چې عیسی علیه السلام دی امه هو مور د عیسی علیه السلام چې مریم و آیتن نخا د قدرت د الله تعالی و آویناهما الی ربوتی ذات قرارین آیتن د آیتن مفرد ذکر شوی دی مراد د دینه پیدا کول د عیسی علیه السلام دی بغیر د نارینه نه نو آیتن دغه جوه ده دویم قول لم پسرینو داره چې د آیتن د جنس دی نو په دې کې ډیر آیاتو ټول حالات عیسی علیه السلام او دا سی د مریم علیه السلام هغه ته به اشاره ده جنس دی مراد ته ډیر دی نو ډیر آیاتونه دي ډیر دلایل د قدرت د الله تعالی دی پای کی و اویناهما او زی ور کړو مونږ دغه دوه ته اله ربتین هغه سربیز مکی ته ذات قرارین چې د آرام زیو و معین او د اوبو چینه دارو چینه داری اوبه وي په هغې کې دغسې سربه ځمکه او ځای د ارامو مراد درې نه سره مطلب سره دی آیات حاصل د دې دا دی کله چې عیسی علیه السلام پیدا شو عیسی علیه السلام کله پیدا شو نو د هغه زمانی عیسی علیه السلام چې کله لوی شو نو د هغه زمانی یهودی ظالم بادشاه هغه اراده وکړه چې عیسی علیه السلام در قتل کی دغه سي د مریم علیه السلام ته تکالیف ورکړي نو دوی دوانو هجرت وکړه د خپل د ایمان او د اعمالو د حفاظت دپاره د خپل دین د حفاظت دپاره لاړل اوس یې دا هجرت کم دی ته کړی دی الی ربت ذات قرار و معین د دین مراد څه دی یو قول علماو دا چې مراد درینه دمشق دی دمشق ته لاړل دویم قول لري چې مراد درې نه بیت المقدس دی او دریم قول لري چې مراد درې نه رمله دا د یو ځای نوم دی هغه ته مراد دی رمله ده یا بیت المقدس دی او یا دمشق دی هر ځای چې دی خو الله تبارک تعالی داسې ځای ته بوتلل الی ذات را الی ربتین هغه سربه او مزیدار ځمکه وه ذات قرارین په دې کې اول دلیل نقلی دی د ټول انبیاء علیه صلوات والسلام یو پنځوسم آیات کې راځي بیا زجر دی په درې پنځوسم آیات کې بیا و اوصاف ذکر کیږي د مؤمنانو لپاره د و پنځوسم نه واخله تر د یو شپېتم آیاته پورې و اوصاف د صورت په ابتدا کې ذکر شوي دي او و صفتونه په دې کې ذکر کیږي نو و او و څوار له صفتونه شول دا د مؤمنانو مسلمانانو بیان شوی په دې صورت کې او بیا بیان د اوصافو د مشرکین دی څوار لس قباحتونه الله تعالی ذکر کوي د مشرکانو د څلور پنځوسم آیات نه واخله تر د څلور اویایمه پورې او دا اصل کې زواجر دي د هغې دپاره تخفیف دنیوي ذکر کیږي په پنځاو یایم کې تخفیف دنیوي بیانیږي بیا د هغې نه بعد بل باب شروع کی یا ایه الرسول د یک په عبارت کې تقدیر دی قلنا لهم مخکې انبیاء علیه السلام بیان شول د هغې واقعیت او حالات بیان شول نو یا ایه الرسول مونږ ویلی انبیاء علیه الصلاۃ والسلام ته چې ای پیغمبرانو کلو من الطیبات خوراک کوی دغه حلال چیزونه نه واعملوا صالحا او عمل کوی نیک انی بما تعملون علیم یقینا هغه چې تاسو کوی زه پاغه باندې پویم فوجازیکم علیه مفسرین لیکلی تاسو کوم اعمال کوی نو زه پاغه باندې پویم نو زه ورته راغي بدله در کوم زه ورته راغي بدله در کوم عرب دلیل ما قول سردار دی آیات مخکې انبیاء علیه الصلاۃ والسلام واقعیت الله تعالی بیان کړل د هر پیغمبر سره الله تعالی امداد کړی دی الله تعالی دشمنانو نه بچ کړی دی نو دی آیات کې اشاره کوي الله تعالی چې دا ټول انبیاء علیه الصلاۃ والسلام چې الله تعالی دشمنانو نه بچ کړل دا غیر پر وجه سوا دی آیات کې داغي سبب بیانېږي حلال خوراک کول او د الله تعالی عبادت کول ستا عمل بهره قبلیږي چې خوراک دی پاک او که خوراک پاک نو حلال نو نو بیا دی اعمال نه قبلی کله چې دی اعمال قبول نشول الله تعالی دی بیا حفاظت نه کوي نو دی کې هغه اصل سبب ته اشاره ده دیو جن تاسو ته ما واقع ویلی و حجاج ابن یوسف چې ډیر ظالم انسانو ډیر صحابه کرام په شهادت باندې رسولی ډیر تابعین او تبع تابعین چې څو پورې یو مسلمان نو قتل کړي ډوډۍ ولا خون نور کو د د په وخت کې سا علما کرامو تابعین نو دا به ډیر سخت یریده دا غره ډیر زیات بیره دا غیر خیرونو بیره حسنه چې دا راته خیریو کې او تباشمه غرق شمه نو حجاج ابن یوسف داسې وکړله چې یو ځل هغه تابعینو هغه علما کرامو له ډوډۍ وکړله د حرام مال نه له ډوډۍ وکړله حرام مال کله چې علما کرام خوراک وکړه نو حجاج ابن یوسف ته بیا ویل بیا اوس زما ستاسو نه یاره ختمه شوله ځکه کله چې یو مؤمن مسلمان حرام وخوري الله تعالی د هغې دعاګانې نه قبلوي نو اوس زما ستاسو نه یره ختم شوله الله تعالی به ستاسو دعاګانې نه قبلوي که زه هر څه کومه نو کوم به کلو من الطیبات خوراک کوئ د حلال څیزونو نه واعملو صالحه او عمل کوئ نیک واعملو صالحه طیبات خوراکونه هغه دي چې هغه پاکي د حرامونه نظر له غیر الله نه دا سې د شبهاتونه پاکي هغه ته وایي طیبات حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل وی الله تعالی ټول پیغمبرانو ته مؤمنان صدا حکم کړل چې پاک خوراک کوئ یا ایه الرسول کلو من الطیبات واعملوا صالحا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا آیات ولسته بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشخص اغبن بیا نبی صلی الله علیه وسلم هغه انسان یاد که چې هغه اوږد سفر کړی به برسره مطعمه حرام د هغې خوراک حرامي مشربه حرام د هغې سکاک حرامي و ملبسه حرام د هغې کپړې د حرام نه و غذیه بالحرام د هغې بدن لوی شوی په حرام باندې یمد یدیه لسمای اسمان طرف ته لاسونه پورته کړی او دا وایي چې یا رب یا رب نو فانا یستجاب لذالک د د دعا به الله تعالی څنګه قبول کی د دین د دې آیات په تفسیر کې نبی اسلام دا ویل گرد آلوده انسان دی سفر کړی دی خو لیکن خوراک سکاک لباس د هر څه حرام دی او لاسونه پورته کړی دی دعاګانې غواړي د الله تعالی نو فانا یستجاب لذالک دعا څنګه قبول شي په خېټه کې حرام پراته دي اغوستې حرام دي په خپوکړې حرام دي ویناګانې د حرامو دي خوراک اسکاک د هر څه د حرامو دی نو فانا یستجاب لذلک نن سبا د مسلمانانو دعاګانې ولې نه قبلي د هغې وجه دا ده چې مسلمانانو حلالو ته توجه نه کړې بلکې حرام خوري سود دی یا د بل مؤمن مسلمان په زور باندې د هغې نه مال اخیستل دي غلاګانې دي تجارت دی نو هغه هم په شرعي طریقه باندې نه دی د دې وجې نه الله تعالی دعاګانې نه قبلوي د خلکو دا صحیح حدیث دی مسلم کې ترمذی کې او دا وسی مسند احمد کې ذکر دی دیو جنا علما کرام لیکلی دي چې چا او پر روایت کې هم راغلی دي چې چا یو روپۍ د حرام وخوړله الله تعالی دا غي سلوي خرج عبادت نه قبلې که چا په حرام روپو باندې کپړې اغوستې دي او جوړې کړې دي سوچ چې دغه کپړې اغوستې نو الله تعالی دا عبادت نه قبلې چا پیزار په خپو کړی دی نو سوچ د حرام وي الله تعالی عبادت نه قبلای که په دغه پیزار کې جهاد للاړ جمعات ته لاړ تبلیغ للاړ یا یو بل نیک کار للاړ الله تعالی تیغه نه قبلای یا ایه الرسول ای رسولانو کلو من طیبات خوراک کوئ د حلال چیزونو نه وعملوا صالحا عمل کوئ نیک انی بما تعملون علیم یقینا زه ستاسو په عملونو باندې پوهیم و ان هذه یو یقینا دغه امتکم امه واحده دین ستاسو لري دین یو ان هذه مخکې مې درته ویل کنه حلال خوراک کول او په وحی باندې عمل کول واعملوا صالحا یقینا دغه دین ستاسو لري دین یو وانا ربکم ستاسو رب یمه پتقون زمانه او یریږئ دې ځل کې د تقوا معنا درې مخ کې سره برابر وکي یعنی د حرام نه ځان ساتل او دغه سي د شریعت خلاف مکوي د وحي خلاف مکوي وانا ربکم فتقون فتقطعوا امرهم نو ټوکلي ټوکلي کوي خلکو امرهم دین خپل بینهم په خپل منځ کې خپل کورنۍ کې زبرن ټوکلي ټوکلي کولو سره کل حزب بما لديهم فرحون هر یو ډله په هغه دین باندې چې ردیو سره ده بما لدیهم په هغه ټوکړه د دین باندې چې ردیو سره ده پرې هون خوشحالي کوونکي دي خوشحالېږي پې د الله تبارک تعالی دین خلکو ټوټې ټوټې مخکې دین وایه ستا دین هغه دی چې حلال خوراکو کې او په وحی باندې عملو کې نو خلکو هغه ټوټې ټوټې کا ټوکړې ټوکړې ته جوړې کړلې نن سبا هم بیانې دغسې ده چا د الله تبارک تعالی په دین کې یو حکم را ټینګ کړی دی بس هغې ته ټول دین وای نو چا بل یو را ټینګ کړی دی هغې ته ټول دین وای په هغې باندې خوشحاله دی مثلا یو عالم دی یو مولي صاحب دی نو بس هغه ته صرف په مدرسه کې درس و تدریس او د قرآن او د حدیث نه هغه آیاتونه راغونډ کړي دي چې صرف د هغې سره تعلق ساتي او هغه باندې خوشاله دی او ځان ته جنتی وای که مجاهد دی نو هغه صرف د جهاد آیتونه هغه اخلي او دغه نور نه قلار دی دغه سي که تبلیغان صاحبان دي نو هغه صرف د تبلیغ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر هغه آیتونه راخلي او هغه نور دین چې هغه ته نخ کاری چې دا دین دی که سره او هر یو په خپل باندې خوشاله دی چې جنت ما ته پدې کړي او ما د الله تعالی ټول دین منلی الان کې ټول په خطا باندې دي باید علما کرام او طلبه کرام د مدرسې د هغې له پکار دي چې هغه د طلب د علم هم کوي تعلیم او تعلم هم کوي او د هغې سره د الله تعالی په لاره کې جهاد هم کوي دغسې دعوت او تبلیغ هم کوي تبلیغیان دي باید هغه لاړ دي شي تبلیغ دی تبلیغ دی وکړي خو لیکې نه د هغې سره سره دی تعلیم او تعلم د الله تعالی کتاب زده کول دغسې د الله تعالی د کتاب درس او تدریس کول دغه سی جهاد په سبیل الله تتلل دا به سره هم کوي یوازې په تبلیغ باندې نه خلاصيږي یوازې مولوی سی په درس او تدریس باندې نه خلاصيږي او مجاهد یوازې پر جهاد باندې نه خلاصيږي چې بس صرف زه دا کار وکوم نور څه ته ضرورت نشته ری نه د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام هغه د مدرسې طالبان هم مجاهدین هم او د الله تعالی د دین داعیان هم باید چې دغه وکړل شي کل حزب هر یو ډله بما لدیهم په دین باندې په هغه حصه د دین باندې چې ردیو سره دا پرهون خوشحالیږي فزرهم پیغمرتهم پرېږده دیو در پیغمرتی په ګمراهۍ د دیو کې حتی حین تر د یو وخت پورې ته پرېږده دوی لره د دوی په ګمراهۍ کې نو اشاره شوله دې ته چې د الله تعالی د دین یوه ټوکړه راغیستل او دین د الله تعالی ټوکړې ټوکړې کول دا څه ده دا ګمراهي ده او دا بېدیني ده دغه پوره دین نه دی حتی حین تر یو وخته پورې نو معنا دا شوله چې دیو به راځي ما ته به راشي دنیا د دنیا خو ټول عمر نه ده کنه ایحسبون انما نمد لهم به من مال و بنین اوس دې دوه آیاتونو کې الله تعالی ذکر کوي حالات د منکرینو دو حالات د منکرینو الله تعالی بیانوي یو ګمان د خیر او دویم عدم شعور ایحسبون ای ګمان کوي دی انما نمدهم به ها چې مونږ زیاتی کو دی لره به پاغه سره ممالین سمال و بنین او زامن نو دیو څه خیال کوي الله تعالی وای نو سارع لهم فی الخیرات چې زر بدله ورکو مونږ دوی لره په خیرات دی دغه نیکو عملونو د وجې نه بل لا یشعرون بلکې دوی نه پوهېږي حاصل د آیات دا دی چې بېدینو خلکو ته الله تعالی مال یې ورله زیاتې کړی دی او دغسې او اولاد او زامن یې ورله زیاتې کړي دي نو د دیو ګمان دا دی چې نسارع لهم په الخیرات د دیو ګمان دا کیا چې په دنیا کې دا د نیکو اعمالو هغه ښه اثر دی او دای بدله ده نو سارع لهم په الخيرات بل لا شرون بلکې دی په دې باندې نه پويږي دویم نو سارع لهم په الخيرات درې معنی دا ده چې ډیر خلک بی دین دي الله تعالی مال زیاتې او الله تعالی اولاد زیاتې نو دیو دا ویا چې دا دلالت کوي چې زمونږه مونږ د الله تعالی په نسبت باندې غوړه بندگان یو الان کې دا استدراج دی الان کې دا استدراج دی ايحسبون اي دغه بيدین خلک ګمان کوي انما نمد لهم انما نمدهم به هغه چې مونږ زیاتی کو دی لره من مالین مال دی او بنین اولاد دی نو ردی او ګمان سره نو سارع لهم په خیرات چې دی لره مونږه نو سارع لهم ضربت لور کو مونږ دی لره په خیرات دی وجه نیکو اعمال دیونه یا نصارع لهم په الخيرات یعنی د دیو مطلب دا جوړیږي د دیو داوی چې دا الله تعالی چې مونږ له مال لا کړی دی اولاد را کړی دی د دې مطلب دا دی چې مونږ د الله تعالی پر باندې غوره خلک یو او دا مونږ ته دغه نیکو بدله ملاویږي بل لا شرون بلکې الله تعالی وی دیونه پویږي دا نه دا بلکې دا استدراج دی ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون دا په طریقې د مقابله سره د مخ کې خلکو حالات الله تعالی بیانې و حالات الله تعالی بیانې په ابتدا د صورت کې وصفتونه بیان شي د مؤمنانو نو دې دې کې مصیبتونه بیانېږي نو سور نو ټول سوار لصفتونه شول ان الذين هم من خشيه ربهم يقينا کسان چې د یری درف په نامشفقون مینه کوونکي د الله تعالی سره مینه کوونکي د الله تعالی سره خشیت نه ته بار بار وایه هغه یره چې په زړه کې راشي سره د تعظیم د مخشي عنه نه د چا نه چې یریږي نو په زړه کې د هغې تعظیم ساتي د هغې لویوالی ساتي مشفقون د دې دوه معنی دي یا دې کې مراد درې نه مشفقون نه مراد اشفاق د یری ته وایي د هغه یری اثر چې په ظاهري اندامونو باندې راشي نو د هغې د وجې نه بیا زړه نرم شي نو معنا دا شوله مشفقون چې زلر کله نرم شو نو د الله تعالی سره مینه محبت کوونکي دي دویم معنا په سرین ذکر کړی د مشفقون خائفون عن عذابه ان الذين هم من خشيه ربهم یقینا کسان چې هغه د وجه د یری درف په نه مشفقون یریدون کې د عذاب د الله تعالی نه د الله نه یریږي نو چې د الله تعالی لوی دی په لکه راغله نو د الله تعالی عذابونه هم بیا یریږي بچکی بدانتی والذین هم بیاات ربهم یؤمنون والذین او هغه کسان یو تونه چې ورکی ما اتو هغه څه چې دی ورکی وقلوبهم وجلتون او زړونه د دیو یره کون کړي انهم الی ربهم راجعون چې یقینا دی خپل رب ته وروګرځول شي د دې سمانه ده مطلب د دې سره د دې آیات تفصیل په حدیث ته ترمذی کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای مراد د دین هغه کسان دي چې هغه روجې نسی منځونه کوي صدقې کوي بیا هم یریږي د الله تعالی نه چې دا قبول شي کنه ازین مراد دار والذین یؤتون ما اتو کای هغه څه چې کوي ورکای هغه څه چې دی ورکای منځ کوي روزې نه سي صدقې ورکای خو لیکن وقلوبهم وجلتون زرونه بیا هم یریږي چې الله تعالی به قبول کیو کنه دیو جنا مفسرین لیکلی دي دغه کمال ایمان دی کمال ایمان دغه چې نیک اعمالو کې او بیا هم د الله تعالی نه یریږي چې الله تعالی به قبول کړي او کنه قبول کړي او انهم الی ربهم راجعون یریږي له دې نه چې زه خو د الله تعالی مخې له ورځم نیک اعمال مې خو وکړل خو لیکن چې قبول به یې د الله تعالی په نیز باندې که قبول به نه الی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات دا کسان ورزغلی په نیکو کار نیکو کارونو ته ورزغلی یسارعون فی الخیرات نیکو اعمالو ته دی ورزغلی وهم لها سابقون او دیو هغې ته وړاندې کېدونکي د یو بل نه بس د مؤمن مسلمان صفت دا دی چې نیکو اعمالو کې یو بل ته د یو بل نه سیالي وکړي یو بل نه ورته ورمخکې شي خو لیکن نن سبا مسلمانان د دنیا په کارونو کې یو بل سره سیالي کوي مقابله کوي د دین په کارونو کې نه کوي لا نکلف نفسا الا وسعها جواب دی سوال سوال دا راځي چې دا خو ډیر زیات ګران اعمال نه دي چې دا مخکې خلک کې دا خلک کې کوي دا خو دا دا خو ډیر ګران اعمال چې دي په مسلمانانو باندې مقرر شوي دي دې آیت کې الله تعالی دا غي جواب کوي الله تعالی هغه اعمال مقرر کړی دي چې هغه د انسان په وس کې دي چې انسان په وس کې کم نه دي الله تعالی هغه پښامن نه مقرره ولا نکلف نفسا الا وسعها تکلیف نور کومګه هیڅ یو نفس تا مگر په قدر د وستا غیوانی ولدینا کتابون دغه تسلی ده دغه نیکو اعمالو کوونکو ته تسلی الله تعالی ورکي چې تاسو کم اعمال کړی دي نو هغه ځای کیږي نه الله تعالی ول پوره ثواب پغی باندې درکې زکه ده الله تعالی په د الله تعالی ملائک د اعمال لیکي د الله تعالی لیکي په استر ملائک باندې لا نکلف نفسا الا وسعها تکلیف نور کومګه هیڅ یو نفس ته مگر په قدر د وسته غي باندې ولدینا کتابون او زمونږ سره کتاب د ینطق بالحق گویا وشي بالحق په حق ویلو سره بالحق په بیان د حق سره په ویلو د حق باندې به گویا شي د دین مراد عمل نامی دي چې هغه د ملائکو سره موجود دی او لیکل به کړی وهم لا یظلمون او دې سره به هیڅ قسم ظلم نشي کېدلی ظلم که چا یو بد عمل نه دی کړی نو الله تعالی پې د هغې سزا نه لیکي او که چا نیک عمل کړی دی نو په هغې په ثواب کې به کمی نه راځي وهم لا یظلمون بل قلوبهم پی غفرت پی غمرت من هذا بل قلوبهم بل کزنون در خلق در خلق پی غمرت په غفلت کې من هذا د کتاب نه د دې ځای نه اوس الله تعالی ذکر کوي صفات د منکرینو الله تعالی بیانوي صفات د منکرینو نو یو صفت دار بل قلوبهم بلکې زړونه د هغه منکرینو فی غمرتین په غفلت کې من هذا قرآن کریم نه ولهم اعمال من دون ذلک او ردیو لپاره اعمال دی من دون ذلک سوار دغه مخکې عملونه نه هم لها عاملون دی هغې لره همیشه لپاره کوونکي دي ولهم اعمال من دون ذالک هم لها عاملون نو دې څه مطلب دی دو مطلبونه په سرینو بیان کړی دي ولهم اعمال من دون ذالک او دې لپاره اعمال دي من دون ذالک د شرک او د کفر نه علاوه بدعات دي رسم و رواج دي پسکو پجور دي او دغه سي په حاشیه او یعنی ده ګناه کبیره دي ولهم اعمال من دون ذالک یو خو دا خلک مشرکان دي او د شرک نه علاوه دي نور ډیر ګناهونه دي بدعات رسم و رواج فسق و فجور ګناهونه و غیره دادي هم لها عاملون چې دی هغه پر همیشه کون کړي دویم قول لم پسرین داره چې ولهم او دغه منکرین د پر اعمال اعمال دی من دون ذالک د دین مراد اعمال د مؤمنانو دي یعنی د مؤمنانو د اعمالو په خلاف باندې دغه مشرکانو اعمال دي مخکې د مؤمنانو تاسو ته ما ویلله په صورت په ابتدا کې و اوصاف بیان شوه اوصاف حسنه او بیا د د مخکې آیتونو کې و اوصاف حسنه بیان شول له مؤمنانو نو ټول څوارلس صفتونه شول ولهم اعمال ندیر پر اعمال لمن دون ذالک سوا د اعمالو د مؤمنانو نه د مؤمنانو چې کوم اعمال ثابت شول مخکې په دې صورت کې نو دغه مشرکان چې قرآن کریم نه اعراض کوي انکار کوي نو د هغې لپاره د هغه اعمالو نه سوا نور اعمال دي هغه د بېدینۍ اعمال دي هم لها عاملون چې دوی هغې لره کوونکي دي فیعذبون علیها مفسرین وایه دغه اعمال باندې به دوی ته سزا ورکړلی شي حتی اذا اخذنا تر دې پورې چې کله ونیسو موږ دوی لره کله چې موږ ونیسو مترفیهم هغه بدمسته ردیم مترفیهم مترف ډیر مالدار دی او بدمست شوی دی مال د وجه تخویب دنیوی الله تعالی بیانی بل عذاب په عذاب باندې اذا هم یجرون نو دی و بیا کړنچیږي جر افصل په عربی کې وای د سپی بچي کوتره او توی عام هغه چې کړنچیږي هغه ته جر او په عربی کې نو بس دی ناصف بیا کړنچیږي د دې د بد اعمال په وجه باندې په دې باندې عذاب راشي نو بیا دی کړنچیږي او الله تعالی ته چغي وایي یجارون پر یادونه کوي کړنچیږي لا تجارو الیوم مو کړنچیږي نن انکم منا لا تنصرون یقینا تاسو سره زموږ طرف ته مدد نشي کېدلی ولی قد کانت آیاتی تتلا علیکم یقینا زما آیاتونه لوستل شول په تاسو باندې وکنتم علی اعقابکم تنکسون نو تاسو په خپل پوند باندې تنکسون اوړېدلی کله چې د الله تعالی کتاب به بیانېده خو ته بیا د الله تعالی کتاب نه بل طرف ته اوړېدلی نو اوس لا تجأروا اليوم اوس کلنچېږئ مه دا به ورته یا ملایک وي په حالت د نزع کې کله چې د دوی نه روح خیږي او ځنکدن حالت یې نو دغه به ورته وایي او یا په قیامت کې ورته دغه ویلی شي اوس کلنچېږئ مه کله چې لوستلی کېدل په تاسو باندې ایتونه زما په کنتم علی عقابکم تنکسون نو تاسو وایي په خپلو پوندو باندې اوړېدلی به شا کولی به هم قرآن ته د الله تعالی کتاب ته څه چل به هم کوو مستكبرين به سامرا تهجرون دو مطلبونه تویم آسان دي او بعضی وایي چې دا آیات د مشکلاتو نه دی نه مشکلات پکې ان شاء الله نشته دی مستكبرين به لوی کون کې وای تاسو به پر قران کریم سره د قران کریم نوم لوی کوله مستكبرين به لویم کوله د قران کریم نه سامرن یو قول لمبسرین داره چې د سامرن په معنا د جمع سره دی نو بیا معنی دا شوله مستکبرین به لوی کون کې وي د قران کریم نه سامرن او قصه گویی کون کې وي د ماسختن مم قصې کولی کله الله تعالی کتاب به بیانې ده اوس د آیات مطلب دا شو کله الله تعالی کتاب به بیانې ده نو تب مال خوب راځي نه نشم کیناستلې وته کله الله تعالی کتاب بیانې ده نو تا به دا ویرله چې یا د الله تعالی کتاب به بیانیده په تراو کې تراوی به کېدلې ختم به کېده نو دا سوی مال خوب راځي و جنه شم ودرېدلې خو لیکن سامرن قصه گویی کوونکې د شپې تهجرون او پرېږدی قرآن کریم لره نن سبا بعینه دقه حال څنګه چې د پخوا زمانی د بيدینو خلکو حالو نن سبا د مسلمان دغه حال دی څنګه حال دی قرآن ته تنګیږي مستکبرین به د قرآن نه ځان لوی ګڼي او سامرن چې کله بیا د شپې قصه ګویې ته پرېږدي نو بیا بالکل په قصو کې بیا بالکل ښه چمتوي هیڅ قسم مشکلاتو ته نه او تاسو جورون پرېږدئ تاسو قرآن کریم لره نو دا به ضمیر راجع شو قرآن ته سامرن دا مفرد په معنی د جمع سره دی مشرکان به د الله تعالی کتاب ته غوږ نه ښوده او د شپې به قصه ګویي کوله د مسخوتن نن سبا هم دغه سره مسلمانان دی موبایل تباک کړل ویډیوګانو تباک او غرق کړل فیسبوکونو تباک کړل بس هغه ته انټرنیټ ته ناشته د الله تعالی کتاب ته نه دی وزګار د الله په کتاب باندې تنګیږي او په هغه کې ټول ورځ ګوتې وهي په هغه باندې بیا نه تنګیږي مستكبرین به سامرن لوی کوونکې تاسو د قرآن کریم نه سامرن او قصه گویی کوونکې د ماسخوتن قصې کوي په هغې باندې نه تنګېږئ تهجرون او پرېږدئ قرآن کریم لره نو قصې نه پرېږدئ او قرآن پرېږدئ هغه قصو باندې نه تنګېږئ او په قرآن باندې تنګېږئ دا ډېر زیات عجیبه خبره ده دا د بېدینه انسان علامه دغه ده دیو جنا نبی صلی الله علیه وسلم د شپې د قصه ګویۍ نه د ماسخوتن د قصو نه منع کړې ده صحیح حدیث د مسلم کې راځي نبی علیه الصلاه والسلام منع کړې وه چې د شپې به قصه ګویۍ نه کوئ د ماسخوتن د لمانځه نه وروستو ډاریکو د کېدل پکار دي دا سنت طریقه ده ها د دین مشغولتیا ده یا د خپلو اهلو عیال سره خبرې کول او یا میلمه راغلی دی د هغې سره خبرې کول شرعا هغه صحیح دي دیو جنا امام بخاری رحمت الله علیه وی باب الثمر فی الفقه والخیر بعد العشاء د ماسخوتن د مانځنه ورستو فی الفقه والخیر بعد العشاء خبرې کول نو دا وی شرعا جایز دی او بیا حدیث ذکر کړی دی روایت د عمر رضی الله تعالی عنه وی ان النبی صلی الله علیه وسلم کان یسمر یا نور کم یو حساب کتاب دی د مسلمانانو نو هغه صحیح دی او امام بخاری رحمت الله علیه یو بلم باب قائم کړی باب السمر مع ضیف والاهل د خپل اهل او عیال سره خبرې کول یا د میلمه سره خبرې کول هغه شرعا صحیح دی او امام بخاری رحمت الله علیه دا غیره پر واقع ذکر کړی دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ واقع په استدلال کې ذکر کړی چې هغه داسې کړی ماسوتن نه وروسته خبرې کړ مستكبرین به ځان لوی ګڼون کې ده او د قران کریم نه سامرن او د شپې قصې کوي ته جنون او پرېږدی قران کریم لره نو سامرن د شپې فیسبوکونه کوي ته جنون او بیا سباله د الله تعالی کتاب ته نشي کېناستل هغه پرېږدی بس دا خبره ده نن سبا امام قرطبی رحمت الله علیه ذکر کړی دی د عمر رضی الله تعالی عنه په باره کې چې د ماسخوتن نه به وروسته به یې څوک ولیدل په خبرو باندې کوړه به ورسره وه برابر به قسم به وایي ته د شپې قصې کې او سهار چېرې بیا مانځه ته یودی بیا مانځه ته نه پاڅي دویم معنا مو په سرینه ذکر کړې ده مستكبرین به دا سامرا دا خپل معنا د دا مفرد دی او په معنا د مفرد باندې دی خو لیکن په عبارت کې تقدیر دی نو معنا ودا شي مستكبرین به لوی ځان لوی کون کې تاسو د قران کریم نه سامرن سامرن معنا دا چولا سامرن ګمان کوي تاسو په دې نبی او دغسې په قرآن کریم باندې د قصه ګویۍ ګمان پې کوئ تاسو دوی کوئ په حال کون ستاسو کې اصل عبارت بیا رس دی مستکبرین به تظنون به سامرن مستکبرین به تظنون به سامرن تاسو لیکونکي او تظنون به ګمان کوئ تاسو په دې کتاب د الله تعالی باندې او دغه سی په نبی صلی الله علیه وسلم باندې د څه ګمان پکوي سامرن چې دا قصه گویی کون کړي دا قران کریم قصې دي یا د پیغمبر چې دی قصه گویی دی د تاسو ته قصې کوي دا د قصو پیغمبر دی تهجرون دو معنی دي یا په معنا د هجران د پرېښودلو سره دی قران کریم او د الله تعالی پیغمبر هم پرېښی دی دویم معنا هم په سرینو ذکر کړې د تهجرون یعنی د الله تعالی کتاب دا به پیدې خبرې غنئ پدې کې پیدې نه غنئ عام پښتو کې د سوې بکواس نو تهجرون معنی دار چې قران کریم تاسو بکواس غنئ به پیدې خبرې غنئ که څوک د الله تعالی کتاب ته ناسی مړ وای د لیونی شوی دی د دې لیونو پته ورته بیا ولګي سید چې لیونه څوک دی او روغ څوک دی د دې پته بیا لګي خو کله چې د قبر تورکوس کینو بیا ورته پته ولګي مسلمان ته دومره وخت نشته لري چې یو سپاره تلاوت په نیمه غنټه کې کیږي صحیح ده نو نن سبا عام وګورئ مسلمانانو فیسبوکونه وګورئ او موبایل د مسلمانانو وګورئ له ټول د پحش ویډیوګانو نه که پحش نه نو اسی دا ټوکې ټقالې او دا سره کارټونان او یو شی بل شی د په دې باندې مسلمانان چې تباه برباد شول او د دیو دا خیال لري چې دا چرته یو لوی عبادت دی چې مونږ په موبایل کې ګوتې وهو دا لوی عبادت دی دا کافر د دې لپاره ایجاد کړی دی چې تا پې توبه برباد کړي وخت دې ضایع کړي ستا ایمان ستانه بوځي ستا حیا چې دی ستانه بوځي ستا غیرت ستانه لرې کړي بس یوه ورځ چې دی ښځې وګوره او واړه او په دې ګوته باندې بس بره او ښکته یې بوځه کله یو طرف ته اړه او کله بل طرف ته اړه یو ورځ داسې وکي بل ورځ وکي یو هفته وکي میاشت وکي بیا دې تړو سو ګناه هم نه وای دې ته اړو ګناه هم نه وای یو کس ما ته خبر او کړله ګیره خریله ما ته دا ګیره مخره نیګي ګناه ده ما ته یې مړه دا د سیدل کې یو مستحب عمل چی مثلا وې کما پرې خو دل جوړې نه کوي مثلا دا اوس مستحب دی سړې ډوړې ته کینې نو په سر کم ترتیب باندې وکینی په کم شکل باندې وکینی اوس کداغه کینې نه استنوي دا څه ګناه نه ده ویل کدا مثلا یو سره د میسواک وای میسواک هغه ونه وه سنت طریقه پرې خوي ما ګیره وخره ورنه دا څه خبره ده مستكبرین به سامرا تهجرون دا الله تعالی دین او دا الله تعالی پیغمبر پر خودل نن سوا مسلمانانو دا کار پر خیره نو اصل خبره مکلله چې د شپې قصه گویی او دغه سی په موبایل کې ګوتی هغه ته ګنا نه ښکاری بیا الله غړي بربندې خځه او پکې اړې راړې خو لیکنه او ته بیا ګنا نه ښکاری چې دا سری ټول مسلمانان دي ته ځان بچو ساتي بیا خصوصا مجاهدین د دې مردارۍ نه خصوصا ځان بچو ساتي ډېر دې بالکل ګوتی نه وروړي چې دا کارټون دی او دا چیرې پلانې نه پکې او دا پکې پلانې دی څه ضرورت لري ته مونږ خو دې په خلاف باندې راپاسېدلي که ته نن دې له دلیل ګوري نو تا په مخکې ولې رد کاوه چې په پاکستان کې چې مونږ دغه سېزلې دا ټي ویان مونږ سېزل خو په هغې کې هم دغه خبرونه وکنه زه یا خبرونه ګورم یا پلانې شی ګورم یا پلانې شی ګورم هغه خو هم دغه خبره وکړه هغه خلکو خو نور څه نه کول خو په هغې کې هم دا ښځې راتللې نن سبا په فیسبوک کې هم دا ښځې راځي مستکبرین به لوی کوونکي تفسیر قرآن کریم نه سامرن سامرن قصې کوونکي د شپې تهجرون او پرېږدی قرآن کریم لره یو معنی دغه شوره یا تهجرون معنی داره چې د قرآن کریم بې فایدې ګڼئ دویم معنی مستکبرین به لوی کوونکي تاسو آیا سوچ نه دی کړی دیو په دې قرآن کریم کې که دیو د خلکو د الله تعالی په دې کتاب کې سوچ وکړه نو القرآن الدال علی صدق النبی صلی الله علیه وسلم که دیو په دې قرآن کې سوچ وکړه دیو ته پته ولګي چې الله تعالی د الله تعالی کتاب هم رښتونه دی نو دغه سي د الله تعالی پیغمبر هم رښتونه دی دیو ته دې پته ولګي مفسرینو لیکلی دی د آیات رد دی په چا باندې چې د قران په هغه قاریانو صاحبانو باندې چې هغه د قران کریم تلاوت کوي ختمونه کوي لیکن ځان په هغه باندې نه پوهه کوي افلم یدبر القول الله تعالی زجر ذکر کوي اس خلکو ته ام جاءهم ما لم یاتی اباهم الاولین د دې څه مطلب دی دا د مشکلاتو نه دا جمله زر ته آسان مطلبونه وایم او ان شاء الله پوهه وشي په ام جاءهم یو مطلب ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دی ام جاهم بلکې راغلی دیو ته معلوم یات یا ابا هم الاولین هغه چې ردیو مشرانو ته نو راغلی د دې څه مطلب دی د دې مطلب دا دی الله تبارک تعالی فرمایي چې د دیو مشرانو ته د عیسی علیه السلام نه وروسته بل یو داعی نه راغلی دغه سي د الله تعالی بل یو کتاب ته نو راغله نو دغه د مکی مشرکانو ته داغې نه ورستو خلکو ته امجا هم بلک راغله دیو ته مالم یاتی آباهم الاولین چې دیو مشرانو ته نو راغله او هغه دغه په بيدینه کې لاړل نو ای د مکی مشرکانو او داغې نه ورستو نور خلکو ته الله تعالی وای چې تاسو ته تا د الله تعالی لوی نعمت راغې نذیر د تراغې نو د دې مقابله د دین د دین نعمت مقابله مکوئ بلکې دا او منئ ځکه د الله تبارک تعالی عربو ته د دې پیغمبر پر علیګلو باندې او د الله تعالی د کتاب پر علیګلو باندې سرداری ملاو شوله او د هغې لوی نوم پې وشو ځکه الله تعالی پیغمبر په عربو کې راولېږه یو مطلب د آیات دا دی ام جاهم بلکې راغلی دیو ته ما لم یاتي هغه پیغمبر او هغه کتاب چې نو راغلی دیو مشرانو پخوانو ته نو د دې قرآن او د دې پیغمبر په وجه باندې الله تعالی دیو ته عزت ورکړه سرداری او ته ورکړله نو باید چې دا قبول کی او د دې نعمت شکریا ادا کی او په دې باندې ځان پوه کی وی والقیام بشکرها وتفهمها والعمل بمقتضاها انا الليل و اطراف النهار دی عرب له بکار دي چې د ورځ او شپې د الله تعالی کتاب خدمت وکي او د دې نعمت شکریا ادا کړي او د دې مقابله ونه کړي ځکه دا نعمت الله تعالی دی په مشران باندې نه وکړي بلکې ودیو باندې وکړي ام جاءهم ما لم یاتی آباءهم الاولین دا توجیه ذکر کړی دا ابن کثیر رحمت الله علیه دویم قول لا امام قرطبی رحمت الله علیه ذکر کړی دی دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په حواله باندې وای ام جاءهم ما لم یاتی آباءهم الاولین د دې معنی دا ده بل جاءهم ما لا عهد لآباء ما لا عهد لآبائهم به فلذلك انکروه وترکو وترکو التدبر له عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ بلکې راغله دیو ته ما لم یاتی آباهم الاولین چې نو راغله دیو مشرانو په خوانو ته د دې سمانه ده یعنی د دیو مشران چې کوم په خوانی نو هغه هم د الله تعالی کتاب او د الله تعالی پیغمبرانو د هغه د عهد څخه خیال نه ساتره بلکې هغه تیم انکار کړو ما لم یاتی اباهم الاولین هغې ته هم انکار کړی او نو دیو ته هم انکار کوي دیو ته هغه کتاب راغلی چې دیو مشرانو ته نه راغلی یعنی مشرانو یې نه ومنلی نو دیو ته ما کتاب راغی او دیو, دیو هم نه مني امام قرطبي رحمت الله علیه دا معنی ذکر کړې ده دریم معنا امام قرطبی رحمت الله علیه ذکر کړی ده پای ام جاهم ام جاهم امانم من العذاب وهو شیء لم یاتی اباهم الاولین دا خلق چې د الله تعالی د کتاب نه مني نو ام جاءهم راغله دی دیو ته امان من العذاب د الله تعالی د عذاب نه ایدیو په امن منی دي ما لم یاتی اباهم الاولون د دیو په خوانی مشران چې نو هغه چې نه راغله دیو مشران په خوانو ته آیا دیو ته عذاب راغله دي او د دیو مشرانو ته عذاب نه راغله ایا دیو د الله تعالی د عذاب نه په امن دي او د دیو هغه مشران د الله تعالی د عذاب نه په امن باندې نه وو دیو په امن باندې دی هغه په امن باندې نه نو معنا څه شوله نه نه بلکې د دیو مشران هم الله تعالی تبا کړیو نو دیو هم الله تعالی د قرآن په وجه باندې تبا کوي چې دې نه انکار وکړي ام جاهم امان من العذاب آیا دیو تراغله ده امان امان د عذاب د الله تعالی نه او دا چې د دې مشران ته نو راغله یعنی د دې مشران الله تعالی تبا کړو د کتاب په وجه باندې نو دیو ته داغه په بار کې څه امن ناغله چې دې مشران ته نو راغله هغه امن او دیو ته امن ناغه د دې مشران نو منله نو هغه الله تعالی تبا کړل دیو به نه منی دیو ته امن ناغله دیو الله تعالی نه تبا کوي ام جاهم بل کراغله دیو ته معلومیات یا باهم الاولین چې نه راغله دیو مشران په خانو ته نو درې معنی شولې د دیو مشرانو ته مخکې د الله تعالی کتاب او پیغمبر نه راغلی نو الله تعالی دیو ته راولېږه پر عربو کې نو باید د دې نعمت شکریا ادا کړي او دا ومني قبول یې کړي او د دې نعمت شکریا ادا کړي عملو کې د دې په مقتضا باندې دویم معنی ام جاهم ما لم یاتی اباهم الاولین معنی دار چې د دیو پلرونو د دیو نیکونو د الله تعالی د عهد هیڅ قسم لحاظ نه ساتره بلکې د هغې ترک یې کړی او پرېښی او عمل یې پرې نه و کړی نو دیو هم د هغې په شان دغه کار وکړو دریم معنی ام جاهم یعنی که دیو د الله تعالی د کتاب ونه مني په دیو باندې به عذاب راځي آیا دیو د الله تعالی د کتاب نه مني په دې وجه باندې چې دیو ته به د الله تعالی د د عذاب نه امن وي چې دیو مشرانو ته نو د دیو مشرانو نو مونله نو الله تعالی په عذاب راوست نو ولې دیو ته امن دی چې دیو به ونه مني عذاب به ته نه راځي ام جاو بلکې راغلی دیو ته مالم یاتی اباهم الاولین چې نو راغلی دیو مشرانو مخکینو ته اوله معنا ډیره زیاته ښکاره ده او ډیره مزیداره ده ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی ده ام لم یعرفوا رسولهم آیا دا خلق نه پیژني د خپل پیغمبر لره په دې کې زجر دی په انکار د نبی علیه الصلاة والسلام باندې دیو دا پیغمبر خ پیجنی بیا هم دغه نه انکار کوي ام لم یعرفوا رسولهم آی دیو نه پیجنی پیغمبر خپل په هم له منکرون نو دیو هغه در ناشنا غنون کړي یهود او نصارا هم پیجنده او دی د مکی مشرکان هم نو ویسم پیجنده خو لیکن د هغې نه انکار وک ام یقولون آیا وای دیو به جنتون چې د پیغمبر باندې لیونتوب دی بل جاهم بالحق بلکې راوړی دیو ته حق د دین مراد قرآن کریم دی و اکثرهم للحق کارهون او زیات د دیونه د حق بد ګڼون کړي زیات خلک د الله تعالی دین او د الله تعالی کتاب بد ګڼي او الا من شاء الله لک خلق دی چې هغه د الله تعالی کتاب مني ولو اتبع الحق اهواهم او که برابر وي حق ته دي د خواهشاتو سره له پسرتي سماوات او الارض نو خامخا خراب شوی به نظام د اسمانونو زمکی ومن پیهن او هغه څوک چې په دې زمکی په اسمان کې دي الله تعالی وایي که دا حق د دیو د خواهشاتو تابع شي نو د دیو د بدعاتو د دیو د خرافاتو تابع شي نو د د زمکی او د اسمان نظام به ختم شي د ځمکې او د اسمان نظام به ختم شي بل اتیناهم بذکرهم بلکې راوړل یې مونږ دیو ته بذکرهم یاداشت دیو قرآن کریم ته ذکر ولی وی مخکې بار بار ویل د الله تعالی د توحید یاداشت به کې د قبر قیامت یاداشت به دی کې یو بل معنا تاسو ته ما کړی یو مخکې دلته کې ذکر راځي په معنا ده ذکر لک ولقومک وسوف تسألون د دې کې ذکر په معنا د شرافت او د عزت سره دی دیو جنا مفسرین معنا کړی دا بل اته نام بل کراول دی مونږ دیو ته به ذکرهم یا ایل قران الذی فیه ذکرهم و شرفهم چې په دې قران کریم کې داغي شرافت او عزت او احترام دی چا چې د الله تعالی کتاب راغیستره نو الله تبارک تعالی غل عزت ورکړی دی نو خلق خو به د عزت پسې ګرځي کنه نو الله تعالی وایي چې ولې دا خلق د خپل عزت ولې نه خپلې په هم عن ذکرهم نو دیو د یاداش خپل نه معرضون مخ ګرځون کینی یا په هم عن ذکرهم فهم عن شرفهم دیو د خپل شرافت او د عزت او د احترام نه چره اعراض کوونکی ام تسالهم خرجن دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي جواب دی یو هم کې دې شي دا خلق د الله تعالی کتاب ته دی وجنه نه مني مانع د ایمان نه دا موجود چې پیغمبر دا غینه سمزوري غواړي نو دی خو هغه نشي ادا کولی نو دې وجه نه دا ایمان نه راوړي ام تصلهم خرجن آیت غواړي دینو سه آمدنی په خراج ربک خیرن نو هغه مدنی او مزدوری د رب ستاغه غوره ده هغه اجر چې تعالی کم درکې الله تعالی هغه اجر او ثواب چې هغه بهتر دی هغه لیکلي دي مفسرینو په خراج ربک یعنی اجره و ثوابه و رزقه د الله تعالی طرف نه کوم اجر ملاویږي ثواب ملاویږي او کوم رزق روزي ملاویږي نو هغه غوره ده د الله تعالی په نسبت باندې وهو خیر الرازقین او الله تعالی غوره دی روزي ورکوونکو نه و انک لتدعوهم دا جواب دی بل وهم کې دې چې دا خلک ته دیو جن ایمان نه راوړي کې دې چې دا پیغمبر په خپل دعوت کې خطا شوی الله تعالی دا غي جواب کوي نه نه خطا شوی و انک لتدعوهم یقینا ترابلی دیو لره دعوت ورکې ته دیو لره الی صراط مستقیم دا غلاری نیغي دا غلاری برابرۍ او هو دین الاسلام مبصرین وای غلاره برابر سره هغه دین اسلام دی ته دیو ته د الله تعالی د دین دعوت ورکې دین اسلام دعوت ته ورکې